بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد تیر درس مو تاسو په باره کې د صلیبي جنگونو په باره کې د صلیبي جنگونو په باره کې ما تاسو ته مختصره خبره وکوله ځکه په دې باره کې تاسو ان شاء الله بل څوک مفصل درسونه درکوي او د غین علاوه د صلیبي جګړو په نامه باندې په پښتو کې یو کتاب شته دی اوس په کتابخانو کې پیدا کیږي او ښه کتاب دی د صلیبي جنگونو تاریخچه د هغو آثار او د هغو د خاتمې یا د تداوم هغه اسباب او عوامل دا هم پکې لیکلي دي تاسو هغه کتاب وګورئ په اسانه باندې ان شاء الله د صلیبي جګړې په هغه تاریخ او مراحل باندې پوهیږي د دې لپاره چې وخت لنډ دی په خپل نوي درس باندې شروع کوو د تیر درس د مراجعې نه نن تیریږو د نن ورځې درس موږ او تاسو دی د استعمار په اړه کې د څه شي په اړه کې دی استعمار د دې لپاره چې په د دې نننی درس باندې سم پوښو د دې درس مهمه نقطې یا مهم بحثونه مې تاسو ته بیرون نویس کړی دي د استعمار معنا څه شي ده شرق کې څه معنا ده او په غرب کې یا په اروپا او په امریکا کې د دې څه معنا ده یو شی دوه مدلوله یا دوه معناوې لري په یو ځای کې یو معنا ده په بل ځای کې بل معنا ده په یو ځای کې معنا د خیر ګڼل کېږي په بل ځای کې معنا د شر ګڼل کېږي په لغت کې استعمار څه شوی اصطلاح څه شوی په دې بار دې باره کې به خبرو وکړو تر هغه وروسته بیا استعمار د تاریخ په باره کې چې دا لکه نه شروع شو د استعماري هڅې د کله نه شروع شوې او څنګه اسلامي نړۍ مستعمره وګرځېده بیا به د دې د اسباب او عواملو په باره کې وغږېږو چې ولې دغه ډول هڅو یا دغه ډول جګړو ته ضرورت پېښ شو آیا صلیبي جګړې بس نه وي که هغه کارګرې نه وي نورې تر هغې وروسته بیا د استعمار طریقې ته چې په کومه طریقه باندې دوی اسلامي هیوادونه ټول مستعمره وګرځول په کومو لارو په کومو طریقو او په کومو سیاستونو او پالیسیو دوی راغله او اسلامي نړۍ مستعمره کړه کله یې چې اسلامي نړۍ یا اسلامي هیوادونه مستعمره کړل بیا یې د خپل بقا لپاره کم وسایل په کار واچول چې ترڅو دلته دوی دایم پاتې شي او د دې ځنه څوک ونه شړي دغه لپاره یې نظام او قانون څه ډول جوړ کړ دغه لپاره یې نصاب تعلیم او تعلیم د تعلیم روحیه څنګه عیار کړه چې یو نسل د روزلو لپاره د داسې یو نسل د روزلو لپاره ورکه تضمین موجود وي چې هغه د استعمار پښتوالي باندې قانع خوخه او راضي وي او د استعمار د تللو په صورت کې دوی د هغوی ځای ناست داسې یو نصاب څنګه جوړ کړ او دوی روحانیت څنګه د استعمار تر شا ودراوه دا به ډېره د تعجب خبره وي چې روحانیت ملا مفتی شیخ الحدیث پیر دا څنګه د استعمار تر شا ودرېدل تاریخ کې څنګه دوی وکولی شي چې اسلامي روحانیت دا د استعمار تر څنګ ودروي دا پیښه یوازې په افغانستان کې نه ده شوې دا په ټوله اسلامي نړۍ کې داسې شوې ده چې لوی لوی مفتیان شیخان بزرګان خانقاوې مدرسې دا د استعمار تر څنګ درېدلې دی دغونه دفاع کړي تر هغې وروسته بیا د استعمار د شړلو تاریخچه چې څنګه اسلامي هیوادونه د هغه نه د اسلامي نړۍ نه یا استعمار څنګه د اسلامي هیوادونو یا اسلامي نړۍ نه وکوچېد خو په ځای څوک پاتې شو اخرنۍ نقطه ده د مستعمرینو ځای ناستی جانشینان مستعمرین چې دوی لاړل په ځای څوک پاتې شول څه ډول خلک په ځای پاتې شو او هغوی څه ډول حکمرانی کوي څه ډول دلته د استعمار د ځای ناستی په حیث باندې رول ادا کوي اول د استعمار معنا درته وایم د استعمار کلمه په خپل ذات کې څه بدی نه لري د څه بدی او قباحت نشته ځکه دا کلمه د تعمیر نه اخیستل شوې ده عمران آبادی ودانول عمارت جوړول د دین اخیستل شوی قران کې هم دا ټکی راغلی واستعمرکم فيها الله تاسو په دې ځمکه کې حاج کړی وي په دې ځمکه کې ودان کړی خپل په دې لفظ کې څه بدی نشته د لفظ کې په استعمال کې ګوري بدی شته په دې لفظ کې بدی نشته د دې معنی دا وي لکه د یو قاتل نوم چې نیک محمد خان وي یا د یو جنایتکار نوم نیک محمد خان وي دی به وي جانی بدکار قاتل ظالم خو نوم به نیک محمد خان نو که د چا نوم نیک محمد خان شي دا ضروري نه دی چې هغه د خامخا نیک وي د استعمار معنا هم همدغه څه ده استعمار په لغت کې آبادولو ودانولو جوړولو درولو دې ته وایي پرانې ویجاړې بیرته ودانې کې دنګې کې آبادي راولي دې ته استعمار وایي دا یې لغوي معنا ده په اصطلاح کې بیا استعمار دوه مدلوله یا دوه مفهومه لري یو یې په شرق کې دی یو یې په غرب کې دی په شرق کې د استعمار معنا ده ښکیلاک اشغال ظلم د بل هیواد د فوجیانو لخوا د یو آزاد هیواد نیول د هغوی ټولنیز سیاسي دفاعي امنیتي فرهنګي ملي ژوند تر خپل کنټرول او تاثیر لاندې راوستل او په دغه هیواد باندې حاکمیت کول د خپلو خواهشاتو او خپلو مبادیو پر رڼا کې ځکه هم موږ تاسو استعمار ډیر بد ګڼو په داسې حال کې چې په استعمار په ټکی کې څه بدی نشته ده خو موږ استعمار هم بد ګڼو مستعمرین هم بد ګڼو او وحشت یې ګڼو ظلم یې ګڼو بربریت یې ګڼو قتل یې ګڼو د هیواد د ملک ورانه یې ګڼو د بل چا تسلط یې ګڼو او دا د موږ حق دی چې د استعمار نه دغه ډول مفهوم واخلو ځکه موږ په استعمار کې د دې نه پرته بل څه لیدلی نه دي چې وخت په استعمار کې موږ بل څه نه دي لیدلی دا هم لیدلي دي چې په زرګونو پوځونه دې راشي او آزاد هېواد دې ونیسي د هغه حاکمان دې وتړي ودې شړي قتل دي کړي بیا دې د هغو په ځای باندې خپل نظام رایج کړي خپل ژبه دې رایج کړي خپل نظام او قانون دې هلته رایج کړي خپل فرهنګ دې هلته رایج کړي خپل نصاب دې هلته راوړي دغه ملک ټول اقتصادي چارې تجارتي چارې فوځي چارې بلمللي سیاست ډیپلوماسي دا ټول هر څه په خپل لاس کې ونیسي نو موږ تاسو خو دغه شی لیدلی دی ځکه خو استعمار ته موږ تاسو بد وایو او دا زمونږ حق ده چې موږ د استعمار د کلمې نه د نفرت اظهار وکړو او د مستعمرینو نه د نفرت اظهار وکړو په داسې حال کې چې په خپل د استعمار په کلمه کې د دغه بدی گنجائش نشته یو قاموس هم چرواړوي د استعمار په کلمه کې بدی نشته دای په شرق کې معنا ده په غرب کې معنا څه شي ده په غرب کې د استعمار ډیره ډولي معنا ده ډیره په زړه پورې معنا ده په غرب کې د استعمار معنا ده چې دغه غرب اروپا او امریکا په صنعتي لحاظ په اخلاقي لحاظ په تعلیمي او ټکنالوژیک لحاظ په تمدني تهذیبي لحاظ د نور نړۍ تر خلکو ډیر پرمختللي دي په صنعت کې د دوی ماشینونه بیخي ډیر دي خو دغه اسلامي هیوادونه چې خام مواد ورکې ډیر دي د صنعت لپاره خو پوهه ورکې کمه ده مکتبونه پوهنتونونه ورکې کم دي حکومتونه ورکه کمزوري دي یا ورکه استبدادي حکومتونه دي دا ګوره دي هغه انګیرنه ده نو دغه غربیان د دغه غربیانو په دغه مسلمانانو باندې زړه سوځيږي او وایي چې من په لړو او دنګو مجللو مانو کې وسیګو دغه خو هم انسانان دي راځي چې ورشه د دوی کورګي ور آباد کو راځي چې لغرب نه لاړ شو شرق ته او د دوی دوران ویجاړې ور آبادی کو یو څو د ریل پټلۍ ورته وغځو یو څو بپلونه ورته جوړ کو یو څو بغرو غرونه ورته سوري کو تونلونه به ورته وباسو او یو به نظام ورته جوړ کو تعلیم په لحاظ به لږ پرمختللی شي دا خلک نو ځکه خو دوی خپل دغه کار ته استعمار یا کولونایزیشن وایي انګریزي کې ورته کولونایزیشن وایي تاسو به د کالونۍ ټکی اورېدلی وي دلته ډېر خلک یې استعمالوي د فلاني کالونۍ فلاني کالونۍ کالونۍ وایي اصلا مستعمرې ته یو چا چې یو ځای آباد کړی دا د هغه کالوني شوه مثلا که تاسو پاکستان کې وګورئ هر چېرته کالونۍ ډېرې دي مثلا که کراچۍ ته لاړ شي یو ځای د پټان کالونۍ ورته وایي ځکه هغه پټانانو آباده کړې ده یو ځای د افغان کالونۍ یو سړی و افغان نومېده هغه آباده کړې ده یو بل ځای د هغه سردار احمد خان کالونۍ ځکه هغه هغه آباده کړې ده یو بل ځای د مثلا دوی ورته مچر کالونی وای یعنی د میاشو کالونی هلته دا شیان ډیر دي یو بل ځای دوی ورته بینس کالونی وای یعنی د میخو کالونی ځکه هلته دا دي د شیدو د لبنیاتو د دې لپاره په زرګونو میخې ساتلی کېږي نو مستعمره یا وداني یا یو چا ودانه کړې ده یا د یو څه لپاره ودانه شوې ده نو ځکه دوی استعمار ته کولونایزیشن وایي او مستعمرې ته کولوني وایي یعنی یو چا ودانه کړې ده نو که اوس بیرته د استعمار معنا ته راوګرځو د غرب له نگاه او دیدګاه نه وینو چې هغوی په دغه استعمار باندې شرمیږي نه بلکې باعث د فخر د ځان لپاره غني د انسانیت یو اوج او معراج غني په بل چا باندې احسان غني د سړیتوب او د تمدن صادرونه یې غني د مظلومانو لاسنیوي غني د ورانو او ویجاړو آبادول غني د وګو او تګو د لوڅو بربند خلکو مړول او پټول یې غني ځکه خو هغه په دې نه شرمېږي هغه دا یو ښه کار غني او همدغه وجه ده چې دوی د دې کار لپاره دغه ډول نوم انتخاب کړی دی استعمار استعمار په غرب کې څه بد نوم نه دی بلکې هغه دا یو احسان غني په بیرته پاتې نړۍ باندې موږ تاسو ته پلونه جوړوو موږ تاسو سرکونه جوړوو تاسو تجارت قوي کوو تجارتي وسایل صنعتي وسایل درته راوړو نظام درته جوړوو بدمعشان درته ډبو دیموکراسي درته راولو دغه ډول هغه دي مفاهیم دي د هغوی په ذهن کې د استعمار په اړه نو دا د استعمار لغوي معنا او یا اصطلاحي معنا چې په شرق کې معنا او مدلول څه شی ده او په غرب کې معنا او مدلول څه شي د څه شي دلالت کوي اوس راځو د دغه استعمار تاریخچه ته دا استعمار د کله نه شروع شو په تیر درس کې تاسو ولیدل چې کله د اروپا دغه صلیبي دولتونه سره یو شول او مسلسل په سلګونو کلونه د اسلامي نړۍ په خلاف د قوي استعمال وکاوه پوځونه یې راولېږل بادشاهانو یې رهبري کوله د دې جګړې بادشاهان به په دغه جګړو کې په خپله سرلښکر وراتلل په شام فلسطین مصر په دې کې به دوی جنگېدل خو د مسلسلو جګړو نه وروسته هم او د زرو د لسګونو یا سلګونو زره مړو او ژوبلو نه وروسته هم دوی ونه توانېدل په اسلامي نړۍ کې خپل وجود دایم وساتي یا په دغه سیمه باندې داسې حاکم شي چې دلته دوی خپل اقتصادي فعالیتونه هم شروع کی سیاسي فعالیتونه هم شروع کی خپل فرهنګ هم را صادر کی خپل ژبه هم خلکو ته وروخی دا یو نشو کولای بلکې دا ټول هڅې د دوی یوازې په دغه نقطه کې په فلسطین شام او د اسکندری په ساحلی ښارګوټي په دغه سیمه باندې هوي خلاصه وي تر دې دوی وړاندې دې سیمو ته رانغلی شو مړین پکې ډېر وشو خلک هم ډېر تباه شو مصارف هم ډېر کېدل د نورو انسانانو نفرت هم د ځان په اړه باندې راوپاراو دا ځل یې کوشش وکړ چې په یو بل نامه باندې راشي په بل نامه باندې راشي ترڅو خلک نفرت هم ورنه ونه کوي او بې د جنګ بې له وسلې بې له عسکري طاقته بې له دې چې د خلکو حساسیتونه راوپاروي هر کلی ته ورسېد شي هر ښار ته ورسېد شي هر هر غره ته ورسېد شي هر کان او مخزن او معدن ته ورسېد شي هر کارز ته ورسېد شي هر سربند ته هم ورسېد شي هر مکتب ته ورسېد شي هر وزارت او ریاست ته ورسېد شي او خالي صلاح هم وي چې مخنیوي ونه کوي بلکې خلک استقبال ته ودرېږي چې مستر راغلی نو بیا د استعمار دغه هڅه شروع او هغه دا چې دوی راغلل په تجارتي نامه باندې یا د کمپنیو په شکل کې راغلل یا د زراعت د ماهرینو په شکل کې راغلل یا د کانکنو چې ځمکې لاندې کانونه یې کنسته د هغو په شکل کې راغلل یا د تعلیمي مشاورینو په شکل کې راغلل یا د سفارتونو په شکل کې راغلل سفیر د سفارتونو په شکل کې راغلل طریقه وروسته درته وایم خو اوس یوازې په دې سببونو باندې اسباب او عوامل باندې غږیږو اسباب څه شي او عوامل څه شي تر ټولو مهم سبب یې دا و چې دوی په صلیبي جګړو کې ناکام شول په اسلامي نړۍ خپل تسلط قائم نه کړی شو نو چې په اسلامي نړۍ خپل تسلط قائم نه کړی شو په هغه طریقه باندې نو هڅه یې بدله کړه طریقه یې ورته بدله کړه او دا ځل په داسې شکل باندې راغلل چې ټول خلک یې د مړه کړل یا یې د خلکو احساس ور مړ کړ خو د دوی نه چا نفرت دومره نه کاوه لکه اقبال چې وایي ما همه افسونی تهذیب غرب کشته افرنګیان به حرب و ضرب دا ځل هغوی په موږ په خپله جادو باندې داسې راوتړلو داسې مړه کړو چې نه یې توپ استعمال کړ نه یې ټانګ استعمال کړ خو د ټولو احساس ورمړ کړ یو سبب د صلیبي جګړو ناکامېدل و دا یو سبب دویم سبب دا و چې په اروپا کې صنعت په نولسمه پیړۍ کې او په شلمه پیړۍ کې خپل اوج ته ورسېد او دوی چې څومره خام مواد درلودل هغه نور مخ په خلاصي و ځکه اروپا ډېره وړه قاره یا وړوکی برازم دی دوی د خپل صنعت د دوام او پرمختګ لپاره نورو وسایلو او خامو موادو تجارتي مارکیټونو د ته ضرورت درلود او باید دوی د دې لپاره نوي مارکیټونه نوي ځایونه نوي ولسونه نوي خریداران دا تلاش کړی وي پیدا کړی وي نو بل سبب دی هغه هغه تجارتي سبب دریم سبب دا و چې اروپایان هم انسانان وو مندې درلودي پلرونه درلودل خځې درلودي بچیان درلودل په صلیبي جنگونو کې به چې راتلل دلته به مړه کېدل په صلیبي جنګونو کې به چې راتلل دلته به اسیران کېدل دلته به ذلیلېدل چې نور به هیڅ نه ورپېښ شوي نو له خپل کوره خو به په کلونو یا په میاشتو مسافر وو نور اروپایان هم د جنګ نه اروپایي میندې هم د جنګ نه ستومانه وي اروپایي پلرونه هم د جنګ نه ستومانه او د عامو خلکو په شکل کې البته سیاستمداران او مذهبي مشران یې نه ستومانه نو هغوی دا ځل خلکو ته یو ډول اطمینان ورکړ چې ګورې دا ځل به تاسو بچیان نه مړ کیږي بلکې دا ځل به ګټې راوړي ځکه دا ځل د تجارتي شرکت یا د تجارتي کمپنۍ په هغه کې دی شکل کې دی هلته یا دی هلته سفیر دی دا ځل یا دی هلته دا ځل استاد دی په یو مکتب کې یا د تعلیم او تربیې په وزارت کې دی مشاور دی یا دی هلته هغه دی سفیر دی ډیپلوماټ دی یا دی الته یو صنعتي ماهر دی ماشین کار دی یا د زراعت متخصص دی څوک جنگ هم سره نه کوي نفرت هم څوک ورنه نه کوي بلکې خلک مخې ته کینی وي ماته دا کار راځه که استقبال هم کوي کلو خارونو کورونو کې هم ځای ور کوي په زړونو کې هم ځای ور کوي که دوی دغه چل چل نه وای کړی اروپایانو اروپایي مند او پلرونو خپل بچیان بیا د جنگ لپاره نه لګل ځکه هغه ته خدا معلومه چې جنگ څه نتیجه نه لري تر ټولو مهم سبب پغې کې دینی سبب دی قرآن فرمای ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا دا کافران دا تل همیشه کوشش کوي چې تاسو ووژني د تاسو سره به جنگ او جګړه کوي همیشه به د تاسو سره په جګړه کوي په هر زمانه کې خو په بیل بیل شکل کې ولا يزالون يقاتلونكم د تاسو په خلاف د قتال کوي همیشه تل تر څو وخت تر څو چې تاسو د تاسو له دین نه واړی تاسو له اسلام نه وبس چې اسلام له اسلام نه اوته نو بیا د تاسو په خلاف جګړه نشته تر څو په اسلام ولاړ وي دوی به د تاسو په خلاف جګړه کوي نو دغه جنگ تر شا دغه استعمار تر شا هم کنيسه ولاړه کنيسه یا چرچ دا د استعمار تر شا ولاړو او غربي حاکمان سیاستمداران د ولسونو مخور خلک دا په دې قانع کول چې که تاسو په دغه شکل کې د صلیبي جګړو د ماتو انتقام وانخله یا نو په دغه اسلام کې هغه خپل تازگی او قوت او معقولیت او جذابیت شته چې دا اسلام به په خپل د سمندرونو راوړي د اروپا خلک به مسلمانوي نو د دې لپاره چې تاسو د خلک په خپل کورونو کې وتړئ په خپل کورونو کې بند کړئ الته غلامان کړئ الته د تاسو بوټونه پات کړئ الته د تاسو فرهنګ واخلي الته د تاسو عقیده واخلي تاسو ورخوځيږئ خدا ځل پاس کړی د ریشي کې نه په ملکی د ریشي کې طریقه څنګه و طریقه به تاسو یو نمونه وایم نورې به تاسو خپل په هغه باندې قیاس کولای شئ په دې ځکه د برتانیې نه یو کمپنۍ راغله د لوی هندستان ګوري لوی هندستان په دې کې هندستان نننۍ پاکستان بنگلاديش برما بوتان نیپال دا سیمه ټوله په دې کې شامل ده لوی هندستان ته راغله برتانوي کمپنۍ راغله او د هند په یو ساحلي ښار کې الته د تجارت لپاره د هغه وخت د حاکم سره خبره وکوله چې موږ بدل د تجارت کوو د تاسو مال او متاع به د تاسو نه اخلو اروپا ته به وړو په اروپا کې چې څه تاسو په کار دي هغه به دلته تاسو ته راوړو تاسو ورېښم لرئ ټوکران جوړوئ مصالحه جات لرئ د خوراک مصالحې نه په هندوستان کې ډېرې دي دا شیان لرئ دا به موږ د تاسو نه اخلو هلته به وړو او هلته چې تاسو چې په کار یې هغه به دلته راوړي یو تجارتي قرارداد و د هند حاکمانو سره او په دې قرارداد کې هېڅ جنجال نه و نو هغوی ورسره ومانه چې ومانه بیا ورته ویل چې صاحب اوس خو نو زیارت شو قرارداد شو تګ راتګ شو نو که موږ ته دلته د یو نمایندګۍ ځای راکړي یو هوټل غوندې موږ جوړوو هم به پکې اوسېږو او موږ خو د دې ځای د مساله دار طعامونه هم نشو خوړلی صاحب هغه خپله طریقه باندې به طعام عام هم پخوو د ژوند طریقه خو د موږ بېله ده تاسې بېله ده تاسې اسیایان یاستئ مسلمانان یاستئ او موږ اروپایان یو زندګي هم بېله ده نو که اجازه راکړي موږ به یو ځان ته وړوکی غوندې مرکز ګوټی جوړ کړو هغه ویې کوئ بلکل نو بیا په هغه سمندري ښار کې یو د هوټل په شکل باندې یو لوی مرکز دی جوړ بیل صاحب من خو چې اشپزانو تم ضرورت لرو موږ خو هغه خپل اشپزان هم ځان سره راغواړو راولو او هغه خدمتګاران دې موږ چې دی هغه راولو دلته چې د موږ د کوټې موټې را منظم کوي کارونه مارونه منشیان منشیان هم دي او د تجارتي مامورین هم دي ها بالکل دا وکوي دا خو تاسو خپل کار ده نو هغه د یو کس دوه کسونه لاسو پنځلس او شلو پنځوسو کسو ته خبره ووته دا چې څو میاشتې تېرې شوې صاحب دا خو دلته دا کسان د انګلند نه ډېر لرې دي دا وګورئ په زرګونو کیلومتره لاره ده او دوی په میاشتو میاشتو دلته مسافر وي او که تاسو اجازه وي چې دوی خپلې کورنۍ دلته راولي خپلې ښځې راولي بچیان ماشومان راولي به دلته به اوسېږي چې کله تله ځي به او چې کله نه په خپل کور کې به د مسافرۍ احساس به نه کوي صحیح ده نو ښځې او بچیان چې راوستل بیا د جرګانو نه دوی کورونه شو دوه سوه درې سوه څلور سوه کوره شو دا چې کورونه شبه صاحب دا خو نو د موږ بچیان له خپل مکتب نه لري شو خپل پانتون نه لري شو خپل وزارت نه خپل فرهنګ او تعلیم نه لري شو که تاسو اجازه موږ دلته یو مکتب دی خپل بچیانو ته جوړو تاسو څه تاوان ده ما خپل مکتب د خپل مصرفونه دي خپل بچیان دي خپل ژبه ده خپل معلمین هم دي هیڅ مشکل نشته ده ها بالکل جوړ کړئ ځان لپاره مکتب جوړ کړئ چې مکتب جوړ کړئ صاحب اوس موږ خو د خلکو د ژبې په ژبه باندې نه پیږو او دا موږ یو څو پیرداران مریداران په کار دي یو څو ډیوران په کار دي مثلا یو څو نور داسې خدمتګاران محلي لوکل دا خلک هم په کار دي که تاسو اجازه موږ څو کسان مزدوران دي خلک نیسو بالکل ونیسه تجارت خبره ده نو څو کسان مزدوران ونیول د کمپنۍ لاس شل پنځوس دېرس اتیا سل دوه سوه پنځه سوه مزدوران شو چې مزدوران یې ونیول ما خو ته متوجه شئ تاسو چې کله یې مزدوران ونیول نو بیا دا مزدوران به د هندوستان د لرې لرې ښارونو نه وو ارسد که تاسو اجازه یې دې مزدوران ته موږ دا ډول وړې کوارټر جوړوو کورونه به دلته به اوسېږي بچیان به یې نږدې دوی به یې نږدې کار وظیفه به یې نږدې ته دې جوړ کړ نو یو ورکه غو نه خارګوټه شو چې خارګوټه شي سب دا خو نو وس موږ هم یو دین والا یو کنه خو موږ خو هم اهل کتاب یو سب کوم ته یو کلیسا دې جوړول اجازه راکړي چې د یکشنبه پر ورځ عبادت خو کې کوو کنه او د خپل بچانو ته مذهبي تعلیمات او د شیان هم کې کوو ها بالکل وکوي نو مکتب هم جوړ شو کلیسا هم جوړ شو او پیرداران او چوکیداران دا هم جوړ شو چې کله مکتب جوړ شو په مکتب کې به بهترین تعلیم او بهترین نصاب او بهترین کتاب وټاک او بهترین معلم راوست او دا بچان دې اسی کلی کلی تازه تازه په خلی باس کې مکتب ته تل راتله نه بیا دې خپل مزدران ته ویل چې بس موږ خو ډېر آزاد خلک یو د تاسو خدمت ته راغلي تاسو هم بچیان راولي دلته بلکې تاسو په مخه موږ د تعلیم دروازه خلاصه ده دا د دغه مامورینو د دغه نوکرانو د دغه پیردارانو د دغه اشپزانو د دوی سره د ترجمانانو د دوه خلکو بچیان هم په دې هغه کې ورشامل شول په تعلیم کې ورشامل شول او د کلونو په تیرېدو باندې دوی هم انګریزي تعلیم انګریزي فکر او انګریزي فرهنګ دا یې واخیسته په ژبه به هندوستانیانو په عقل او فکر باندې به انګریزانو تر هغه وروسته ډېر څه من خو نو اوس دلته هسې پراته یو تجارت کوو دا تاسو د ځمکې کرۍ دا تاسو بې کیفیته کرۍ د زراعتونه د تاسو بې کیفیته دي په چله نه پوهېږي موږ په زراعت کې ډېر پرمختللي که تاسو اجازه یې موږ ته څو ته داسې هغه غوندې ځمکه راکړئ موډل موږ به هلته پکې یو فارم جوړ کړو او دا فارم به وچلو بیا به تاسو هم د دې نشي طریقې زده کړئ یو سم نمایشي هغه به پکې جوړ کړو فارم به جوړ کړو او د دې لپاره چې موږ خپله مځکه نه وي دا کرایه مرایه په مځکه باندې څل نه کېږي واخلې مځکه واخلې چې اجازه دې مځکه اخیستلم اجازه ده سل جریبه دوه سوه جریبه پنځه سوه جریبه مځکه دا یې واخیستله سب د دې لپاره خو زمونږ د دیقانانو ضرورت ده او دا دیقانان خو چې زمونږ خپل نه وي او په خپل دې ته تمرین ورنکو سمې پوه نه کړو دا محلي خلک بیا د زمونږ زراعت او مځکه دا شیان راته ورانوي بالکل تاسو د ځان لپاره دیقانانو نیسئ نو بیا زندگی ورځ په ورځ پراخېدله پراخېدله بیا سب دلته خو اوس دغه د موږ منځو کې تجارتي معاملې دي دا راکړه ورکړه ده دا خو یو قانون ته ضرورت لري یو دستور ته ضرورت لري یو قاضي او محکمې ته ضرورت لري او دا خو موږ په هر شي کې لندن ته نه شو تللی چې هلته به فیصلې کوو بېرته به راځو که تاسو اجازه یې موږ دلته خپل یو محکمه هم جوړو د حقوقي او جزایي او دا شیان میان هم پکې کوو نو په چل چل کې څه شي وړوکی حکومت ګوټی شو چې حکومت ګوټی شي بیا چې سب دا هندستانیان ګډ وډ خلک دي سکان هم پکې دي مسلمانان هم پکې دي هندوان هم پکې دي آسامیان هم پکې دي بنگالیان هم پکې دي او موږ داسې ګڼو چې دوی د موږ سمه سیکورټي نشي ساتلی که تاسو اجازه یې موږ یو خپل شخصي ګارد سیکورټي ګارد دا د ځان لپاره راولو د هغه ځای نه تیار تمرین شوي خلک دي څه ریټاید افسران مفسران پولیسان او پوځیان دي دا راولو چې بس د موږ خپل امنیت ساتي نور هم د چا سره کار نشته زه یې راولم بس هغه هم راوستنو کرا کرا وړوکی فوځ هم جوړ شو فوځ هم خپل شو کلیسا هم خپل شو مکتب هم خپل شو قانون او محکمه هم خپل شو او په هغه سمندري ښار باندې تجارتي کنټرول او قبضه دا هم د دوی شو خو په عین وخت تجارت هم ورسره وغوړید چې تجارت وغوړید نو بیا د هند حاکمانو ته څه ګوري په دې ښار کې د رسونه پرمختګ وشو که تاسو اجازه موږ اوس په بل ښار کې هم دغه نمائندګي جوړو وی په بل ښار کې جوړ کړ نو په بل ښار کې هم همدغه مرحله کرا کرا کرا کرا زیاتېدله ا د الته به کامیاب شي صاحب اوس د دې سره د ښار ترمنځ دغه وسایل چې نورو راوړو مال وړو